الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت په سلسله کې د مدني دور متعلق بیان شورو مدنی دور کې د نبی علیہ الصلات والسلام هجرت بیا په مدینه کې د نبی علیہ الصلات والسلام یو درې بنیادی کارونه یو تعمیر مسجد اولی مرکز جوړ او جماعت جوړول یو دینی ضرورت مذهبي ضرورت او مواخات دا معاشرتی ضرورت دریم کار بیا میثاق مدینه کړی دا هغه کې بیا مسلم غیر مسلم ټول شاملو دا یو سیاسی ضرورت مذهبی ضرورت معاشرتی ضرورت سیاسی ضرورت او داغی میثاق مدینه په نتیجه کې یو اسلامی ریاست وجود تراغه دغه اسلامی ریاست متعلق خبره شروع و چې هغه څنګه نظامو ابتدایو یو نو خیز ریاستو خو لیکن سس ترتیبونه پاغا مدینه ریاست کې چلیدل نو داغه د معاشرت متعلق مخکې خبره شوې و دویم بیا د هغې د تعلیم متعلق خبره شروع وه تیر درس کې تیر هفته د تعلیم اهمیت بیا د نبی علیہ الصلات والسلام بلکې د شریعت مختا د تعلیم مقاصد سم مقصد د پاره تعلیم پکاري او درېمه خبره د تعلیم د پاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقدامات هغه اقدامات متعلق خبره وا اسلام کې خو تعلیم د اول ورځې نه اهم ځکه شروع د اقرا نه شوه مقصدم معلومو د الله سره تعلق جوړېدل الله او رسول شناسی د مخلوق خدا د خدمت جذبه او خیرخواهی او د دې سره سره نور داسې مفید مقاصد د دې تعلیم پیش نظرو خو نبی علیہ السلام اقدامات سوکړل نو پا اقداماتو کې او داغه مدینه د تعلیم شعبه یا نظام څنګه دغه اقدامات او دغه شعبه د تعلیم او نظام باندې یو خبره شی و تعلیم بذریعه خط او کتابت د دې نبی علی السلام سرپرستی کړي وا خط کتابت له رواج ورک دای د پاره چې نبی علی السلام سه ابتدایي کارونه کړیو دای تذکره هم مخ کې شوی و اوس باغ اقداماتو کې یو بل اقدام درسګاونه جوړول او د تعلیم نگرانی کول دام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه د ریاست د شعبه تعلیم او نظام تعلیم یو اهم حصہ و نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه چې مخکې ویلو چې مسجد یې جوړ ک نغه مسجد دی یو دینی مرکزو څنګه چې هغه عبادت خانه وانو و سره ور سره هغه تعلیمګاه هم و دا مسجد نبی علی السلام او دا سنور مساجد دا د عبادت خانه سره سره دا درزګه په تور استعمال شوه او استعمال کړی ډیر کارونه او کردارونه د جماعت او هغه مخ کې تعمیر مسجد کې پاغي مونږ تفصیل کړو خدا دو خبره ډېره اهمه وي یو عبادت دویم تعلیم دا دو اهم مقاصدو د نبی علیہ السلام پیش نظر د مسجد نه دیو جنا قبا جوړ شواول قبا نه پس مسجد نبوی مدینه شهر کې جوړ شو او بیا په لګ وخت کې د مدینه په ابتدایي ورځو کې نه مساجد تعمیر شو نه اره قبیله کې محله کې خپل جماعت تر دې پوري وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نتله نو دغه وخت پورې په مدینه په شهر خوشا کې 40 مساجد او په دې مساجدو کې د عبادت سره سره د درس تدریس انتظام مو بلکې یو صحابي عبادت ابن سامت رضی الله تعالی عنہ د دې تمام تدریسی او تعلیمی نظام سربرا مقررو گویا کې دا سویل شو چې د مدینه د ریاست اولنې وزیر تعلیم وس په دې نوې اصطلاح کې د نگرانو ذمہ دارو خو د دې تمامو مساجدو تبا نبی علیہ السلام هم ته وقتن په وقتن او نگرانی د دې تمامو مکتبونو درسګونو به دې صحابي کولا او بنیادی طور په دې کې د قران تعلیم ورکړی کېده ځکه دا بنیادی کتاب دی د مسلمانانو د اسلام بیا څه وخت بعد په مسجد نبوي کې یو مخصوص ځای هغه تعلیمګا مقرر شو مختص شو د تعلیم لپاره چای ته صفوی صفوی لیکي دغه صفه یو چبوتروا یو مختصر زو د دین مخ کې به تعلیم په دې مسجد کې کله چې صوفه مقرر شو نو بیا تعلیمګه غشوا عمومي تعلیم خو عام مسجد کې خو خصوصي تعلیم به هغه ځای کې کېدو دویم چې دلته به کم طلبه وو ایبا رهایشو نو دای رایش د دا جمعات په ځای به صوفه کې دا صوفه د دوی تعلیمګاه هم وا او د دوی رهایشګاه هم وا نو دا صفه اوله تعلیمګاه ده پدې کې د صحابه کرامو تعداد وقتن په وقتن کمې ده زیاتې ده ځکه دې کې بس طلبه مستقلو سبا سوخ لراغلیو د خپل قبایل لرو لرو علاقونه ستالیم چې وی واغس نو بیا واپس رخصت شو خپل کلی وطن نو خپل کلی وطن کې بیا بیا د دعوت او د تعلیم سلسله جاری ساتله د دې نگرانی هم دغه عباده ابن سامت رضی الله عنه کوله د دې صوفي هم او وقتن وقت په وقتن پکې نور صحابه کرام هم د دغه صفه د دې طلبه او صحابه کرامو نگرانان بو نگرانی عمومی طور د مدینه د ریاست د تعلیم د وباته ابن سامت وا رضی الله عنه او بیا دا صفه د طلبه او نگران به کله کله په دکی او صحابي ولکا کله پکې معاذ ابن جبل رضی الله عنه هم نه ام مقرر ده داغی دا خوراک سکاک صدا سے انتظام باو چې ابتدا کې خو فقر فاقه ډېر و نوې نوې هجرت شوو وسایل لا دومرنو غنیمتونه لا نو شروع شوي نو د روټه وغیرہ تکلیف بمو لکه ابو هرره زلان هو د دې صوفي یو مشهور او ډېر د حدیث د علم حواله سره مشهور نوم دی ابو هريره رضی الله عنه هغه خپل حالت وای چې کله کله بدلوګي دلاسا ما باندې به وشي مراله حدیث کې راځي زب بیا یو ځل لوګې ډېر تنگ کړم نو بار د دې صوفې پرې مخه کې کې ناستم نه دا سلار ونو مزینوی ته به خلک امرات لل نو ما وی چیرې سوګ را باندې پوي شي او ما ځان سره کور ته بوزي سره باندې وخوري خدا سي مې ویلی نو شو ځکه صاحب کرام ډېر خوددار خلکم نو په خلی مې ویلی نو شو خمای کې دې شي اندازه ولګي نو چې یو صحابي راشي مشر صحابي نو زتی د یو مسلې ته پوسو کم دا مسله څنګه ده مطلب مې دی چې د ایثار شي ما ته او ما ته وګوري او په ما پوي شي خو بس یو راغې غنه مې مسلې ته پوسو کو جواب راکړ عربانه پوي نه شو لاړ بل راغې بل نه مې مسلې ته پوسو کو جواب راکې لاړ هو پوی را باندې نشو حالانکه ما ته مسله معلومه وه نو دا سه حالات مو د دغه طلباو دا خوراک کا کې تنظیم داسې شوی چې کوم د مدینه انصار صحابه وو نایبا داسې کول چې دا کجوره بچ کله پخې شو د کجورو دا غوشه غټه غونچه دا با یو صحابي د صدقې په تورو د دوی د خوراک سکاک د پاره دا بروړل شو مسجد کې صفه کې به برا ځړند شو پای باندې با یو صحابي مقررو امیر یا منیټر کنه د کلاس او مقررو چې دا کجوره دانه کله پخیږي او لاندې راغورځيږي نو نمبر وار وا د صحابو کې تقسیمي مطلب کجور را پریوا ته په خپل سمی به نو چتاوي امیر سیب به چتای دل به ور کوي بل را پریوا ته بیا به د نمبري په دې نمبر به د کجورې دانې خړلې کېده نو یو خدا ترتیب دای د خوراک بل دا بم چې کله کله وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یا دیلا صحابه کرام روټه موټه کړه ځان سره به کورتم بوتل دی صحابه کرامو دا صفه کی چې کومو دی و نور کارونم کول لکه یو کار داو خشاک به راوړه ځنګل نه خشاک به راوړنو د نبی علی السلام د کور ضرورت خشاک استاد او پیغمبر او د خپل ضرورت خشاک دی چې پیر سکول نو دا کار به هم دی فارغ اوقاتو کې کو بل داوا چې دوی دو کار بنیادی وو یوه تعلیم بنیادی پیغمبر پاک نه شپورز قران حدیث زده کول دین زده کول دویم کار عبادت او عبادت خو بدیار ځای کې کو او خو عبادت گزار مزکه د شپې الله ته درېدلو دروازه تعلیم او د شپې عبادت دریم کار بنیادی ورسره تعلیم سره سره جهادو ځکه جهاد کې به باقاعده فرستونه جوړ شي هنګامي حالات برادلل وړي واړه واړه مهمونه بو داغه د پار عاملان په ځای به کم تیار وي به روانول نو پدې کې بد دې د صفه صفه دې صحابه کرامو نمونه لیکلیو نبی علیہ السلام له چې وکلا داسې ارزی تور یا پجلته تلوار سره صد افراد و ضرورتونو بزی صوفی والا ته راځي دا به ځان سره روان یا پخپلو یا به بل ساوی مشر کو سریه چې وردوي او به لېګا نو دی به دا فرس جوړو دا نمونه به هم جهاد د پاره لیکلو د دې صفه نه بیا او د دې تعلیمګاو درسګانا ډېر لوی لوی نامور خلک فارغ شو او د غلطه تعلیم حاصل لکه مجاهدینو کې او کمانډرانو کې او جرنیلانو کې لکه عبیدۃ الجراح رضی الله تعالی عنہ دا مشهور کمانډر دی دم د دې صفین وته د شام فاتح دی صوفه کې باندې کې دارنګ عبد الله ابن عمر رضی الله عنه غوندې لوی فقيه او په دین پوي د دې صوفه نه وته لوی محدث د حدیث راوی او د حدیث یاد ساتون کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دلته دی معاذ ابن جبل رضی الله عنه دې صوفه کې پاتې شوی بهرحال دا خو د نبی علی السلام د تعلیم غونو متعلق سم مختصر خبره و دارنګ څنګه چې مخکې مو ویلو چې لیکنا پڑھنا دا د نبی علی السلام د اول وخت نه و کوشش و چې خلک خط کتابت لیکلی زده کی خو مدینه کې د دې لیکنا پڑھنا سریواج د مکه په نسبت مخکې نه و ځکه په دې مدینه کې سخرک مخ کې نو خ کاتبانو لیکون کیو لکه سوید بن سامت رضی الله عنه دا وی خلیکون کیو بلکې د د لقمان حکیم د حکمت نامو دا غداغه حکمت او د بصیرت او د دانشمندې خبره ورته یادې وي ابه وی خلکو ته بیانول دغه رنګ دا کم کس چې با خط لیکل لیکنا پڑھنا باندې پوهید نو هغه ته به کامل وي کامل لکه زمو دور کې ماستر صاحب استاد صاحب کنه نه کې هغه وخت کې به ته کامل وي دا استاد لیکون کې لیک خط پڑھاون کې خودون کې ته کامل وي دا مدینه کیو دیبا نو نبی علیہ السلام چې مدینه ته راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لیکنا پړنا او د تعلیم نشر اشاعت د هجرت نه بعد یک دم بس دا تنظیم شروع بلکې دونه اهمیت او د پیغمبر مخه تا د تعلیم د لیکنا پړنا چې کله بدر کې او بدر ډیر نږدې شوه د هجرت نه بعد بدر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دویم هجره کې شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی قیدیان رالل گیر شو نو داینه فدیه مطالبه وش فدیه روړ اخلاص بش او که چا سره فدیه نشتا او لیک نه پړنا ورزی نو زمون لس لس ماشومان ته دی لیکلو خی بس دی به آزاد شي د فدیه په بدله کې به د دا خدمات مونږ اخلو د جیلونو کی کنه الکه په د باندې قید با مشقت او خط نو دا قید با مشقت لس کسانو ته به لیکنا پړنا خای نو دا لس لس کسانې یو کس راواله کړیو دي ته به لیکل خې هغه وخت دا مسلمانان نه دي وګوره نبی علی السلام چونکه لیکنا پړنا هم دنیاوی تعلیم نه او کله خطرنی د ایمان او د اخلاقو د بګړاوېدو نو غیر مسلم نه دا خدمت سړی غستې شي د کې یو عجیب غونته واقعا د وخت کې شوی و چې دا کم کسان قیدیان په ماشومان ولا لس لس ورکړي شو نه قیدیانو کې یو قیدیو ناغه با نور خو مجبور قید کېو نو ماشومان چې بلرالو نه کله کله ماشومان داسې چېړل وخل را وخل به زور وې داسې است داسې واقعا پکې راغله اباغه خپل د زړه بڑا حسدا سیست ماشومان وبان بهرحال دام یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترتیبو بل دا چې کله با د صفه کې کم تعلیم حاصلون کې خلکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بیا خپل هم سخو برال ایزده کړه به کړه خپل علاقو ته بلاړ سبا نبی علیہ السلام په داسې مهماتو باندې لېګل لکه د دې صوفي یو نمایه طالب العلم د صحابي د معاذ ابن جبل رضی الله عنه هغه کله علاقې فتح کړي یا به لېګل الته به تعلیم لېګ دعوت لبه لېګ او د هغه علاقې کنټرول او گورنر یې لبه لېګل دی لېګل امر بن حزم رضی الله عنه یو صحابي دی 17 سال عمر کې د یمن د نبی علی السلام لېګل معاذ بن جبل نوجوان دی د یمن ته لګره او داغه عمر ابن حزم رضی الله عنه مبارک راضی چې د دې د پار پیغمبر ورتوي تالګم مقصد بدای ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن دې لپاره چې د خلکو ته دینو خي او د خلکو ته قران خي قران او دین خودو لپاره نو دا د صوفي داسې کسانو چې دلته نه به تعلیم واغښ نو هغه بیا نبی علی السلام داسې مقاصد او لپاره مهماتو کې لېګل معاذ ابن جبلم کله چې مکه فتح شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه کې پرېخو مدینه نه تلو د مکه کې پرېخو څو وخت لپاره د لپاره چې دا خو نو مسلم دی مکه والا فتح نه بعد د دوی د تعلیم تعلم د دین د زده کړې خودنې تنظیم او تاوانک ولې صفه کې بس تربیت شو زده کړې کړې و نبی علی السلام د مدینه د هجرت نه مخ کې د تعلیم د پاره مصعب ابن عمر رضی الله عنه لګیو عقبه شوی وی کنه مخکې سیرت عقبه اوله او ثانیه ثانیه عقبه له چې کله مدینه خلک رااله نو ای مطالبه کړي و موږ له معلم پکار نو مصعب بن عمر رضی الله عنه د مکه نه اغي سره لګل او زته ایت التا درس تدریس کوا تعلیم ورکوا دین ورته خایا مدینه ته نبی علیہ السلام لګلو سمو د بعد ورپسې بیا عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ مولې او دغه عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه دی دواړه په یو کور کې ځای کې پاتې کېدل مدینه کې هغه ځای ته به دارالقراوي ځکه خلک براتل هغه ځای نه به ذکر کول دي نو باقاعده دا یو غټ مکانو زیو پای کې به د قران د تعلیم او تربیت تنظیم او طلبه براتلل زده کړه به کولا او استادان هم د غلطه پاتې کېدل دا روس بیا په دارالقران مشهور مصعب بن عمر هم د کې پاتې رضی الله عنه عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه هم د کور کې پاتې کېدل دا ګور دا لکه د مسجد نه علاوه مستقله مدرسه ده دارالقران التبا زده کړه وا خودنه وو د دین علاوه د تعلیمی درسګاونو او مکتبونو او د مدارسو او د مساجد انتظام نه علاوه داسې گشتي معلمین هم پیغمبر مقرر کړیو گشتي معلمین موبایل تعلیم سیستم او نظام مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې گشتي مقرر کړیو مکه کې مو مدینه کې مو لکه گشتي داسې چې هغوی به دې درسګاه ته د څه وجوهاتو په بنا نه شو راتلی لکه مکه کې خو خلکو ته تکلیف و څوک چې به دار ارقم ته راته مکه کې دار ارقم یو مدرسه وه د مسلمانانو ای راتلل نو لاره کې مشرکین او مکه قریشو ای بناستونو وال ټکولو تکلیف به رسو یو وجبداوه بل بداوه چې یا دا دا چې د دې مرکزی درسګانه باغی لګلری پاتې کېدل یا بداوه ماشومان او زنانه ووي نه دا پارک گشتي معلمین مقررو لکه د مکی مشهور واقعه د عمر رضی الله عنه د ایمان چې یو صحابي د عمر رضی الله تعالی عنہ د خور کور کې داغه اوخیته او خور ته قران خوده عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه چې عمر رضی الله عنه پیراغلو ور ورتوالو आवाज یې اوریدلو نو دغه دغه گشتي معلم تلې دای کور د قران د تعلیم لپاره مدینه کې هم داسې انتظامات بهرحال پدې استادانو کې چای دلتا د مدینه پدې مسجد او مدرسه صفه کې به تور طالب العلم هم پاتې شوی دی او بیا معلم هم دی نو پای کې نمایانو مونږه یو صحابي دی عبد الله ابن سعید ابن العاص دا یو مهاجر صحابي وو مسجد نبوي کې خط کتابت کاروانه دی مامور چې خلکو ته خط کتابت وخی او حافظ ابن عبد البر یو عالم دی د متعلق لیکي چې وکانا کاتبا محسنا دا ډېر ښه کاتبو خوشنویز بهرحال او باته ابن سامت رضی الله عنه مبارک امراضی دیم ډیر خوش نویسو خیسته لیکل به کول بهرحال نو دغه سي د مدرسو د خط کتابت او د تعلیم تعلم سلسله دغه رنگ ورسره ورسره کله کله بعضی علوم او فنون د غیر مسلمانه هم د از د کولو داسې تعلیم حاصلولو کې پیغمبر سره قباحت نه دی ګڼل لکه نبی علیہ السلام صحابي دی زید ابن ثابت رضی الله عنه هغه د يهودو مدرسو ته مدرسو ته د عبرانی سوریانی زده کولو لپاره لګل ته ورشه دا جبه زده او دا جبه دې د پاره بیز د کولا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خطوط راتل خیبر خاص کر خیبر کې يهود پاتې کېدل ناغه زینا خط کتابت بګېدم هغه خط کتابت چې براغه خطوط برالل نو هغه زبان باندې خو نبی علی السلام نه پوهیدا دلته عربي چلی دا نو نبی علی الصلوات والسلام به بیا هغه خط د مدینه يهودو ته وی دا راته وایي دي کیسې دي نو دا خطر وا چې اسنه دوی راته غلطه ترجمانی ونه کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه مسلې د حل لپاره زید ابن ثابت رضی الله عنه تویریو چې تلاړ شو د دوی په مدر مدراس کې دای مدرسې ته مدراس د یهود مدراس کې دغه زبانی زده ځکه سه یهود پاتې کېدل مدینه کې سه یهود پاتې کېدل خیبر کې د خیبر یهود غالبا سوریانی زبان وي او د مدینه یهود عبرانی وي نو نبی علی السلام دی له سوریانی زده خیبر نه خط راځي هغه دي تخایو دی په دواړه پویدل عبرانی سوریانی دی مذهبي زبانو په خوانه اوسم دی عبرانی وغیرہ اسرائیل کې اوسم د دې زبان د زده کړې خودونو ډېر کوشش کوي او داغه انتظام کوي نو بهرحال دا صحابي نبی عليه السلام زید بن ثابت لګلې ده رضی الله عنه او الته دا سوریانی زبانی زده کړې دا سوریانی زبان وی د 17 ورځو کې زده ول سورځو یو زبان ول سورځو کې زده کول ډیر ګرانه خبره دا غ زبان زده ک او بیا با خطوط وغیرہ چراتل نو د صحابي زید ابن ثابت رضی الله عنه هوا الستلو داغه ترجمانی به پیغمبر پاک تا کوله دې صحابي لوي نور داسې جبه مرتلې بعضې سړی داسې چې داغه ذهن او جبه داسې تیزي چې هر زمان د په جبه باندې وروړي بعضې سړی کوشش کوي نه وروړي جبه استغا درنې نو دته دا کمال لکه زمونږ دا مولانا عبد الله سیندی رحم الله بارک امراضی اچھا به کم کلی علاقې ته ویلاړ نو غالبا چې لساتو ورځو کې هفتنی مکه ودا ملک جبه زده کړ علم ډیر زبانونه ورتله بهرحال دغه طریقې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نورو زبانونو غیر مسلم نه زده کړو هم دغه سي ترغیب ورکړی دا و انتظام کړی دا خو د کتابت او د تعلیم او زبانونو مطالعه در ما د غیر مسلمانو چې څنګه زبانی زده شو زده کړی شوی نو دارنګ نبی علیہ السلام د دا جهادي او عسکري تربیت ټریننګ د پارم غیر مسلمو ته صحابه لیږلي لکه نبی علیہ السلام ته پته ولګی دا منجنیق جهاد کې استعمالي او دا شی استعمالې ده یمن کې نبی علیہ السلام ته چې پته ولګی د صحابه کرام یې ولېګل منجنیق ایزده کړې ده پاره دلال شه منجنیق به واخلې په پیسو مدینه ته به راو رسوي او د دې منجنیق چلولو چل به میزده کې منجنیق دا سیو غړ دور ټینکو دارنګ دوبابه به ورته لږ جوړو باقي قسم نکیش او هغه ورته کولو د چې بخکارا نشتلو برو په دغه شو گزار نو دلته هغه تبا لاندې خپې لګېدلې د لرګي نو دی کې با یو کس دو مجاهد کې نه سل دی زنه ودی ورله دی کا ور کړه کنه اب اوس غړې دا غزه ته ورسه محفوظ د کټنګ پشان نو دا منجنیق دو بابا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کړي و د یمن نه او دیله صحابه کرام د ایزدکړې د پاره او مهارت حاصلولو د پاره ال دلیګلو لاړ شي نه ایزدکړو دا وجه و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دوبابه او منجنیق مخ کې جهادونو کې استعمال کا خاص کر د مک فتح مکی په موقع باندې دا شینې ځان سروړي او بیا استعمال ک په حنین او طائف کې دا شینې استعمال شي طائف کې دا به جهادونو تذکرہ کې راشي چې طائف کې یو قله نه فتح کېدا ډېر اگران شو ایبه بر نغشي شتل نو دا منجنیق او دوبابه الته استعمال شوی دغه جهاد خو بهر حال مقصدی خبره دلته داوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دارنګ عسکری ټریننګ تربیت د بار هم غیر مسلمو ته صحابه لګری نو مطلب دنیاوی فنون د غیر مسلمانو اجازه کول څه قباحت نه لري خو دغه شرطونه دي چې د ایمان او د عقاید او نظریاتو څخه خطر نه وي دا خو یو خبره شو د درسګاونو او د لیکنا پړنا مطالعه نصاب سو د نبی علی السلام د صوفی او د مسجد نبوی او دارنګ د دې تمام تعلیم غونو نصاب سو کم نصاب پڑھاوی دا بنیادی طور نصاب هم قران پڑھاوی دا او حدیث سره د دې چې هغه وخت کې قران حدیث کتابي شکل کې نو ا لیکل کېدل خو مجموعه داس کتابي شکل نه صحابه کرامو ځان لا قران هم لیکل چا سره یو سورته دو سورته درې سورته ځان سره به لیکل او احادیث هم لیکل دا حدیث مجموعه هم صحابه سره وي اگر چې مستقل تمام حدیث او تدوین او د قران تدوین لا نو شوی دا به د خلفاو په دور کې وش خو بنیادی طور نصاب قران او حدیث خودنه سکه دا د قران کې دا د حدیث کې دا او د فقه کې دا فقه هم سم مستقل کتاب نو خو د قران حدیث غ فقاهت ادا سیدا حدیث او سیرت نه ډیر معلومیږي چې د قران حدیث نو مسائل او احکام راستل البته د دې قران حدیث او د فقه او د شریعت د تعلیم نه علاوه نور داسې دنیاوی فنون څه خودل کېدل کنه نو یو کتاب دی التراتیب الاداریه دا یو فرس جوړ کړی دی اې کېلی دی چې د مدینه په دی ریاست کې د نبی علی السلام په وخت کې د قران او حدیث او د شریعت او د دین علم نه علاوه فلکیات د دې تعلیمو تیراندازي غشیشتل باقاعده به د دې مجلسونه او د دې ټریننګ د پاره به تنظیم کېد غشیشتل دارنګ تیراکی لامبو وال دارنګ عربي زبان او ادب لغت دا سړی یاد کی د دې اهتمام طب ډاکټري ایبانی رستو وضاحت کوو دارنګ ور سره ور سره قیافه شناسی قیافه شناسی دته وایي چې د لاس خپو د مخ چهره و غیره نه اندازه والی سړی قیافه شناس فیس ریډینګ کوي کنه دا یو علمو دا چلی دا دا عربو کې هم مشهورو دارنګ طریق حرب جنگ او د جنگ د پاره تیاری او خو دنه باقاعده مسجد نبوي کې دی د پاره اهتمام کېده د تورو جنگ توروال نيزو باندې دا به یو ټریننګ وو ځکه جهاد کې با دا پیدا کېده تجارت والے سره مختلف زبانونه وغیرہ دا یو ډاکټر سه د ډاکټر حمید الله سه د پیرس وفات شوه دی هغه یو استنباطی خبره کړې ده سنس مسو س دلیل پینشته خدای یو ذوق د استنباط او ای چون کې بنیادی طور تعلیمی کتاب په مدینه ریاست کې قران نو د دې وجنه دینی او مذهبي تعلیم سره سره د قران نه د فنون علوم زده کړې کېدې شي ځکه قران کې چې سړی وګوري نو ډیر علوم فنون موجود نو چې قران سړی وای نو دغه علوم فنون به خپل مخې ته راځي لکه مثلا قران باره کې حدیث کې مرাজি نبی علیہ السلام فرمایي دا قران داس کتاب دی چې لا تنقضی عجایب عجایب علوم فنون نه ختمي لکه مثلا اوی وګوره تاریخ قران کې شته علم تاریخ قران د تاریخ کتاب نه دی خو تاریخ پکشتا دارنګ نور دا علوم لکه قران کې وی باټ نشتا باټنی علم نه دارنګ د قدرت مناظر او ونی او بوټي او دا غرونه د دې تذکری بلکې قران باقاعده دعوت ورکې سیرو فی الارض سیر فی الارض دارنګ استرانومی چې ورته وي فلکیات جنیالوجی او امپریالوجی دا شی نه پا قران کې شتا علم جنین چې ورته وي کنه دا ګوره د ماشوم د انسان د پیدا کېدو د نطفه نه والا د پیدایش مراحل او د پرورش تذکره قران کې شته دیو جنا دغه سي د پیرس یو ډاکټر سرجن دی بیا مسلمان شوی دی بو کای بیا مسلمان شو ایو کتاب لیکل دی اردو کې ترجمه ملاوي بایبل قران اور ساينس دا د کتاب دی مو سره شته بر لایبرری هغه په دې مسلمان شوی او ما قران پاک مطالعه قران چې مې مطالعه ک نو علم جنین د ماشوم د پیدایش مراحل وغیرہ قران چې په کم تفصيلات سره ویلي دي نو دارنګ دا علم د دا یونان په مشهور علم قدیم طبيبانو سره دومره معلومات نشته ارسطو افلاطون تم دومره معلومات نو سمره چې قران پیش کړي او بیا وای د یورپ ډاکټرانم تر حاله پورې هغه معلوماتو ته اوس رسیدل چې سورل سوکال مخکې یو امی صحرا نشین شخصیت او پیغمبر د خلینا دا خبره سورل سوکال مخکې شي داسې تفصيلات بل ځای نشته دیو جن هغه بیا د دین متاثر شو مسلمان شو چا وخت دا زرایل اسباب نو او پیغمبر لګیا دا خبره کوي نو معلومی کی دا چې دا الله الله کلام نو بیا مسلمان شو دا غران حیاتیات نباتات قران باندې سړی نظر واچ دیو جن چې د کم فن او علم سره د چا تعلقي او قران مطالعه کین او خپل فن به ته قران کې ملاویږي ان شاء الله خو قران د دې فنونو د پاره نه دی اصل ار الله را لېګلې دی د عقایدو د معاشري د انسانيت د اصلاح او فلاح لپاره دا شي نور کې زمنن شتا خوشته بار صورت د طب متعلق خبره او د طب طب متعلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د دې باقاعده تعلیم مو د دې سرپرستی مو د سیرت او د احادیث کتابونو کې د طبيبانو حالات تر دې پورې چې جراحت اپریشن چې ورته ویل کی دام شي نبی له سلام خپل کړي دی یو صحابي پوزا کټ شوی هغه پوزا لګولې و اچاندې پوزا پیغمبر لګولې و یعنی دون لوی سرجنو په طب باندې پویدون کی نبی علیہ السلام لګولې اسنو ډېر واقعیا شته خو اوس وخت نشته بس خبر راغونډو باقاعده زمونږ د احادیث کتابونو کې کتاب الطب طب نبوي چې ورته وي پای کې بیماری ده کم علاج پکار ده سوال خړل پکار دي څنګه پرهیز پکار ده دا زموږ حدیث کتابونو کې مشکات کې شتا بخاری کې شتا څونه زموږ حدیث کتابونه کتاب الطب پکې ده طب طب نبوي پکې بیا مستقل کتابونه بدی لیکل شي د شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله مستقل کتاب د حدیثونه راغون کړي اردو کې داسې کتابونه ملاوي تبنوی بنوم باندې نو دا شین آی کې ملاوی نبی علی السلام کمی کمی نسخه د کمی بیماری را پارا تجویز کړی دي څنګه تشخیص کړي دي دا شتره احادیث دیو جن یو صحابي بیمارو حدیث کې راځي نبی علی السلام عادت للان ورته وی ستاسو په دې محله کې کم طبيب وسی ډاکټر او ته دوه نمونه یاد کړه پلان کې او پلان کې خدي دواړو کې چې کم ډیر ماهر دی هغه غواړ ډیر ماهر دینه معلومیږي چې ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سپیشلایزیشن سګي یو قسم له ترغیب هم ورګي او د اغي حوصله افزائی هم او بلکې دا زمون شریعت کې دي چې کچرتا یو طبيب ناواقف علاج وک او نقصان ملو شو نو دله به سزا ورکړي کی په د باندې به داغه زمان او تاوان راځي ا ناړي سړی د مطلب دا دی چې علاج نه کوي او فن ته دینه نه نوځي دارنګ مووی چې نبی علی السلام خپل داسې نسخه خودلی نبی علی السلام لسوک راغلی یا رسول الله دا بیماری مې ده علاج وسی خدای دې لپاره دا شی اوخره دا اوس کا مشکات کې حدیث راځي سعد رضی الله عنه بیمارو وی نبی علیہ السلام راغه زما عادت لا په دې سینې را الله سلاس کې خو او هو استاخو د زړه تکلیف دی یعنی تشخیص هم کاو زړه تکلیف خدا سه وکا چې حارس نومه حارسو هغه طبيب چې هغه بلار شي او د مدینه او دانه کجوره اجوا بزان سرواله او هغه ته بووي چې دا کجوره سره د اډو کې تعالی مېده کی او به پتا باندې وخوري دې سره به ستا د زړه د بیماری خشي دی به جنو ځا مسلم دا دا لکه تجربه هم ده چې د اجوی دا پودر نه دي دا ډوکی دا د زړه د بیماری لپاره خدي نبی علیہ السلام دا سي خودلی حوصله افزای شوی دا باقاعده برحال علم هيئت یعنی فلکیات چې ورته وای هغه د زده کړې تعلیم تعلم طریقه صرف یوازې مدینه ریاست کې نه بلکې مخکې نه عربو کې را روانه و بلکې قران وایي وبالنجم هم مهتدون په دې ستورو باندې دوی لار مومي ځکه د دې صحرایي سفر وي سمندري سفر وي نو سمندر او صحرا کې لارې نه اوس ته یو طرف ته زینو په ستورو په تعاون بځي لکه مثلا دا غینه یو قطب شمالي دی دې طرف ته غټ ستوره هغه ستوري ته چې سړی مون خلق دا خېوګه غي ته کونو مخامخ مغرب دی او شاته مشرق ته او دی بل طرف ته جنوب شي ایبه په دې ستورو باندې معلومه لکه د مکې نه مدینه ته سفر د مکې مدینه نه شام ته سفر دا ټول به دیوم د شپې د ستورو وغیرہ په ذریعہ باندې کول لارې مې معلومه او دغه وجه چې وګورم نبی علی السلام چې مکې نه مدینه ته هجرت وکړ نو دی قبله څنګه معلومه کړه بیت المقدس چې کم طرف ته ده خدا په فلکیاتو پویدل دغه پتا ان شاء الله کدا غا طرف ته بیت المقدس بیا چې قبله بدل شو او د بیت المقدس نه بیت الله شو کعبه شو نو بیا دوی دا انداز څنګه ولګول چې مکه دې طرف ته نو دا وجه نبی علیہ السلام خپل تجارت سفری کړی لری لری ترې بصره پورې شام پورې مکه او مدینه یو خوا بل خوا نو دا د ستورو په ذریعه بکیږي دارنګ د قبله معلومات هم تقریبا تقریبا داسې کېدل دارنګ ور سره ور سره یو علم انصابو نسبونه معلومول دا علم هم پای کې چلی دا دونه چلی دا اهتمام چې صحابه کرامو تبا د انسانانو نسب خو سکه چې هغه عربو تبا د خپل وخانو د اسونو شجرې معلومه دا زما وخ چې دینو دا د پلان کی اوخ د پلان کی د پلان کی اوخ دا غد هغه هغه نسب اولاد کې زما دا اس د پلان کی اس ای بنونه مې خول نبی علیہ السلام دا طریقه چې ای بده خپل کور کې سارو مارو لنومه خو اصل د نبی علیہ السلام کور کې چیرې ودینومو د نبی علیہ السلام د اسدانومو د نبی علیہ السلام د خچرې دانومو د نبی علیہ السلام د اوخدانومو نو دا سیوا دا یادو چې د دې اوخه پلان کې پلار مور دی دا هغه دی هغه دی داسې به دوی ته دا شجرې نیا دی نو د انسانانو خو یقینا نیا دی دا به زبانی سو سو پشت پورې به دا نسب یاد نو نبی علی السلام رستو اسلام کې هم مدینه ریاست کې هم دی نسبونو یادولو ته ترغیب او ترجیح ورکړیو پای کې یو حکمت دا نه چې د سړی نسب محفوظ شي نسب محفوظول زموږ دین کې اهم شی دویم بداوا چې نسب او شجره و معلومه وا نو رستو پنیکا کې و بیا مسله نه وا کله کله دا شوشي چې رستو اسنه چرتا د د سب محرم کیږي او نکاح وسرهونه کی نو د نسب یادولو په ذریعہ باندې به سړی ته معلوماتو چې ولکه د سره نکاح جایز ده د سر ناجایز بهر حال دې طریقې سره دا د مدینه د ریاست د تعلیم شوبه او نظام تعلیم او د نبی علیہ السلام د تعلیم دې طریقې سره سرپرستی او دا مختلف علوم فنون او د دې سرپرستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولا اسې دې والي سره نورم ډېرې خبرې سیرت کې د تاریخ او سیرت کتابونو کې شته خو بس تقریبا دا کافی وي اقول قولی هذا